تر دې پورې چې کله د دوو غرونو منځ ته ورسېد نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا مونږ چې په ډیره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما هغه وویل څه چې زما پروردګار ما ته دا په برخه کړی دی هغه ډیر دی تاسو په بشري قوه له ما سره مرسته وکړئ زه ستاسو او دا غو په منځ کې بند اچوم ما ته آین څادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کنډاو ډکړ نو خلکو ته ویل چې اوس اور بل کړئ تر داسې اندازې پورې چې کله دغه د وسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شال سور شو نو هغه وویل راوی چې اوس په دې باندې ویلې کړي مس وڅڅوم او په هغه ورځ به موږ خلق پریږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او سپېلۍ پوکړای شي او موږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا او همغه ورځ به وي چې موږ دوزخ کافرانو ته ورمخې ته کړو نو آیا دغه خلک چې کفر غوره کړی دی دا یې ګڼلې ده چې د ما څخه پرته زما بندګان خپل کارسازان ونیسي موږ د دغسې کافرانو د مېلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا دا هغه خلق دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو لمنلو انکار وکړ او دغه حضور ته په وړاندې کېدلو باور ونه کړ لدی کبل داغو ټول عملونه بابیز شول د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن ورنکړو اے محمد ووایه چې که سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره صحیح شي نو هغه به ختم شي او زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسېدلي بلکې که موږ هم دومره صحیح نوره هم راوړو نو هغه به هم بسنه ونه کړي اے محمد ووا چې زه خو ستاسو په څیر یو انسان یم ما ته وحی کیږي چې ستاسو خدای همدا یو خدای دی نو څوک چې د خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته په کار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي